دا انسان ته حاصله ده نو دې باندې موږ پوه نه شو حالانکه هغه هغه اصل مطلب دا دی اصل یونی خو نه دي چې ته وی چې الله ته حاکمیت نه دی حاصل هغه د اصل کتابونو کې شته خو هم دعوت کې ته دا خبره نه کوي میډیا باندې دا خبره ته نه کوي نیونی خو نه دي چې ته ځان سره وجنګوي هغه واضح مطلب دا و کتابونو کې بیان دی چې الله ته حاکمیت نه دی حاصل انسان ته په خپل حاکمیت حاصل دی او الله نه او د هغه دین نه. که د الله کوم صحیح دین دی هغه دین نه او چې کوم الله ته منسوب دین دینونه دي. دي نه د الله دینونه خو الله ته چې کوم چا ورباندې ایمان راوړی دی هغه الله ته منسوب کړي دي هغه دین نه ټولو نه هغوی چې موږ ازاد یو صحیح ده که انسان ورنه ازاد دی ښه انسان حاکم اعلی دی ښه بیا د انسان حاکم اعلی دی بس ته کله انسان حاکم اعلی کړ نو دا انسان بیا دي کې د حاکمیت بیا انسان کې نه نه نه تقسیم کړل مثال په تور باندې که حکومت جوړوي او قانون جوړوي نو دي کې خو بیا د انسانانو اکثریت حاکم دی بیا د ټولو انسانانو نه بلکې د وطنیت منونکي او د وطن او د وطنیان د سیکولر وطن او د سیکولر وطنیت منونکو انسانانو ښه جمهوریت پر شرط دا دی چې کله ته نه وطن منې نه وطنیت منې نو ته به ووټ نشې چولی ښه اول شرط دا دی چې دا کفر به اول کوې ته به ووټ چوی نه شې ووټ اخیستل خو پرېږده ووټ چوی نه شې اوس ګوره ځینې خلک داسې وي که نه داسې مني غوندې خبرې ورکوي دي سره خبره باندې سړی پوهېږي ډېر ښه ځینې خلک داسې ورکوي چې د بهر ملک والا پاسپورټ وي ورسره ها ځنه ملکونو کې دغه شرطونه شته ساعت پر سیره د اندی ملک پاسپورټ په ور سره خو ظاهر دا دی والله عالم د قانون نه مکمل نه خبر خو څنګه څه گذر حال خبره کوم درته او کوم مشاهده کړې هغه نه ته د خبره معلومه مثلا د پاکستان کوم وزیر اعظم وګنه د مشرف په وخت شوکت عزیز و غالبا شوکت عزیز دي سره اصل کې امریکې کده برتانیا غو ده پاسپورت وو دی باوجود د پاکستان وزیر اعظم نو والله عالم دی قانون مت مکمل درک نشته د دوی ولا د خبيث قانون خو دومره د څه دینه د معلومیږي یو کس سره کا د برتانیا پاسپورت وي مثلا د پاکستان وي دواړه وي نو هغه ووټ هم چولی شي ووټونو ته ودرېدای هم شي د هغه اصل وجه دا دی اګر که وطن کې ورسره حاله وطن پرستی کې ورسره خلل رسی دي خبره څه کې چې کې خلل رسی وطن پرستی کې لک خلل رسی ځکه څه یو لحاظ سره په ظاهر دا دوه نشنلټیونه لري و دوه طبيعتونه لري خو اصل کې وطنیت پرستی کې فرق نشته ورکه وطنیت پرست خو دی کنه وطن پرستی کی فرق رغلی خو وطن پرستی ته دور اهمیت نشته دی وطن پرستی ته څه کوم اهمیت خا لور کی ذهنونو کی ډیر وی قانون کی دور وطن پرستی ته اهمیت نشته بین بین المللی قانون کی هغه کی زیات اهمیت وطنیت پرستی ته دی ودا فرق مو مخ کی بیان کړو هغه باندې نظر ثانی وای دا فرق واضح وی زین نو انسان اصل کی حاکم اعلی دی خو دا حاکم اعلی حاکم حاکمیت کوم دی دا بیا د انسانانو کې تقسیم دی څه تقسیم دی نو د حکومت جوړولو او چلولو کې کوم حاکمیت دی هغه اکثریت ته حاکمیت د انسانانو اکثریت کوم طرف ته وي کوم څوک حکمران جوړوي یا کوم څوک حاکمان جوړوي یو حکمران خو نه وي کنه یو وزیر اعظم خو نه وي کنه یو صدر لاندې حاکمان نه وي کنه لاندې حاکمان جوړوي نو اکثریت د خلکو څو کوم طرف ته وي هغه حکمران او حاکم جوړيږي خو د چا اکثریت د وطنیات او د وطن پرستو اکثریت ښه دا اخ چا اکثریت هغه وطنیت مخکې نه منلی وطنیت یې منلی وي وطن یې منلی وي د وطن هغه حدود یې منلی نه او حدودو کې نه نه کوم خلک وي همغه خلک به ووټ چوي همغه خلک به ووټ ته ووټ اخلي همدارنګه قانون به امغه جوړیږي چې کوم طرف ته د دې انسانانو اکثریت اول اول خو د سیکولر مذهب عقیده کې حاکمیت د الله حق نه دی د یو مذهب حاکم نه دی د انسانانو دی خو بس بیا بیا انسانانو کې نه نه بیا د هغه اندرونی خبره ده ا د دوی نه نه خپل خبره ده هغه کې د مو ګډون اته په زول ده هغه کې مو خپل پردای جوړ کو ممو خوري ورکه جوړ کو امو اسه بیا خپل ځان خرابو هغه د دوی خپل اندرونی مملا ده نو اکثریت لکه مو داسې بیا نشو یاره چې یاره دوی خو انسانانو ته د حاکمیت حق ورکړی او و دې ځای کې خو ټولو انسانانو ته ور نه کړل خالص د خپل وطن انسانانو ته ورکړه خپل وطن انسانانو کې بیا ټولو انسانانو ته وار نه کړل بلکې اکثریت ته وار کړل دا خبره ده خپل خبرې دي کې موږ څه غوتي وایو کنه لنډه دا چې انسانان چې کله انسانانو ته حاکمیت ورکړه دي نو شرایط هم ورته انسانان مقرروي زیره دا شرط په ویور کې چې اکثریت به غالب وي وغیره وغیره هر شی بر خپل کار دی جمهوریت کې اندغه د انسان اندغه حاکمیت ورکه استعمال دی ها اکثریت لره ووټ اکثریت ته ترجیح ته قانون بم مغه وی څه اکثریت یی پاس کی حکمران و حاکم غټ یا وړوکی بم مغه وی څه اکثریت یی پاس پوهیږو په مطلب د جمهوریت کې یو بل حاکمیت شته هغه حاکمیت د هغو خلکو دی چې کوم چا د جمهوریت وضع کړی دی کوم چا د جمهوریت ایجاد کړی دی کوم چا چې جمهوریت اول جوړ کړی دی د هغو حاکمیت خو چلیږي که نه چلیږي هغه چې کوم اصول جمهوریت ته ټاکلي دي په هغه اصول خو د وټو نه نه کیږي کنه چې را اصول منو که و نه منو هغه خو اصل کې هغه خو دي تسلیم یعنی اخو منل شوی دی بغیر د څو وټونو نه منل شوی دی اولی منل شوی دی ځکه څه د کوم کوم چا دا منل دی نو دا اصل نه سیکولر دی کنه اصل نه وطنیان دی او څو وطنیات او سیکولریزم او د ملل متحده قوانین دوه منلو خو هغه خود اسی منلو بغیر د د ووټ اکثریت نه کنه ادو منلو نه هغه ورکه هغه مړه کسان ورکه حکیمان دي ښه هغه مړه ورکه حاکمان دي حاکمیت اعلی هغه مړو ته حاصل دی و هغه مړو ته چې کوم حاکمیت حاصل دی جمهوریت کې اکثریت تن دومره حاکمیت نه حاصل دی کنه دریم حاکمیت عمومي ټولو وټرانو ته حاصل دی چې څوک وټونه چوي ټولو ته حاصل دی ځکه چې څومره پر یو حکمران نوی ټکل شوی یو قانون نوی ټکل شوی خاص تور باندې حکمران وره پر خو بیا ټول حاکمان شمري کنه ته پرچا د ووټ چاوي نو ته حاکم یې بل چې یا حاکم دی د کې خدایتوب بدلیږي ره بدلیږي ابتدایي تور باندې خدایتوب مغو خلکو ته حاصل دی چې هغه جمهوریت جوړ کړی دی ایجاد کړی دی بیا دا خدایتوب عمومي هغه عوامو ته حاصل دی چې هغه وطن پرست وطنیت پرست عوام وي مغو ته حاصل دی بیا چې کله د منځ کې ټکراو راشي دی عوام خپل منځ کې ټکراو شي د دې خدایانو خپل منځ کې ټکراو راشي نو د خدایتوب منتقل شي اکثریت ته همدارنګه اکثریت د عوامو ته به وی کنه ته حکیمان مقرر شي کله حکیمان مقرر شي هغه حکیمان بلل شي پارلیمنت ته پارلمان ته پارلمان کې بکینی نو دغه عمومي د عوامو اکثریت نه د خدایتوب بدل شي چاته بدل شي د حکیمانو ته بدل شي کوم وکیلان ورته تاسو یو هغه د پارلیمنت یا د پارلمان کوم غړي دي یا اعضا دي یا ارکان دي چې ورته څه یو که نه هغو ته بیا دغه خدایتوب نه دا خدایتوب بدلېږي را بدلېږي یو یوې موقع کې دا عوام کوم دي دا ټول خدایان وي همدې وجې نه دا کوم لیډران وي د کاندیدان دي که او څه راته کاندیدان دغه کاندیدان و دا لیډران کوم دي دا د دې عوامو ډېر سخت خدمت کوي محتاج وي. سخت محتاج وي ورته ځایونه جوړوي پیسې ورته ورکوي او هر څه کوي بس هره حق او ناحقه یې مني که نه م. او ته مشوم څوک مړ شي هغه جنازه ته ورسي او یو مشوم غونې څوک بیمار شي هغه ته یادات ته ورسي به اوداسه جنازه ورکه کوي پوه شوي نو دا هر شي کوي دا به اوداسه جنازه ولا موږ خپل لیدلې دي مطلب دا دا وک خبره نه ده نو دا هر شي کوي نو دی وخت کې ولا کوي دا هر څه د کس دا عوام دی وخت کې د خدای توب درجه عوام ته ورکړې شوی دا ووټ چول مو ځکه یو ته کفر ده چې جمهوری دین کې تا ته د خدایتوب درجه درکړې شوې ده که تا ته د خدایتوب درجه درکړې شوې نو ته خو نه ګناهګارېږې که ځکه ته خو خپل ځان خدای نه ګڼې که نه اوس عیسی علیه السلام ته د الوهیت درجه ورکړې شوې ده خو عیسی علیه السلام خو په دې نه دی ګناهګار که نه ځکه چې عیسی علیه السلام خو هغو ته نه دی ویلي چې زه اله یم ما قلت لهم الا ما امرتني به که نه عیسی علیه السلام الله ته قیامت ورځ چې کله ته ووټ واچوې نو دینه معلومه شوه چې کومه د خدایتوب درجه تا ته درکړې او په هغه ته راضي شولې پوهېږم مطلب اول خو راضي نه وې بس صحیح دی ما ته خدایتوب درجه هر څوره دوی رکوي ولیاذ بالله خو زه خو نه منم ځان زه خو عبد یم غلام یم د الله ذلیل غلام یم الله ته ذلیل یم چې کله زه دا ومنم خو زه خو بیا لړم کنه نو ووټ چولو کې اصل کې اصل فلسفه دا ده چې هغه ته د خدایتوب درجه درکوي او چې کله ته ووټ چوې نو ته خپل ځان ته مغه درجه تسلیموي څو بالکل همدا څه دی پیږي نو دا خدایتوب دی وخت کې دی عوام سره وي څه کله لکه دا خدایتوب خو یو اصولا اصولا عوام سره د جمهوریت اصول مطابق هم دی خدای علامات دي علامات مدد ته وخیرو چې څنګه دا لیډران او د کاندید دان کوم دي دا سم خادمان جوړ شوی غلامان جوړ شوی د دغه دا و مخه څه کله بیا وټونه کې بس څه خلک وګټي د وټونه حکیمان جوړ شي د پارلمان او علاکم وکیلان یا ارکان یا اعضا هغه جوړ شي غړي جوړ شي نو بیا پرلمان ته کله لړ شي د خدای توپ بدل شي دی عوامو نه چاته لړ شي وکیلان هغه وکیلان ته لړ شي دا صرف دا خبره نه ده چې دا مو د دې وکیلانو خالص ظلم یاد کو ظلم ګوره ظلم د اخچا زیات یادوا کنه څنګه اصل نه کافر نه وي ظلم د کافر نه یادېږي ظلم خو د کافر ظلم داسې مه یادوه چې دغه کفر ورکې پټ کړي کفر ورکې مه پټ کړه کفر د ظلم نه غټه ګناه دی که نه بلکې حقیقي ظلم دی کفر نو دا صرف د ظلم په تور دا خبره مو نه کوو چې یاره دغه د پرلمان والا کوم وکیلان دي دا بس ظلیمان دي د ظلم د واجې نه یې اول اول خو عوامو پر چمچه لګوله ورسته بیا دوی ورباندې مشران جوړ شو نه نه دا یو اصولي خبره ده صرف د ظلم وجه نه دی بلکې اصولا چې د کوم خلک پرلمان کې ناست پرلمان کې یو کس ناست یو غړی دی پرلمان دا اصل کې حقیقي تور باندې خو دا په خپله ناست خو اصل کې دغه سړی چې د کوم چا دې ته ووټونه ورکړي دي د د ټولو طرف نه نماینده ناست دی دا اصل کې د ټول خال ناست دی خو د ټول خال دی کرسي یو کرسي باندې ځایېدلو نه نو دا یو کس دغه طرف نه ناست وکیل دی کنه هغه ولا وکالت کوي د تاسو ته ډېر خسته نوم ورکړل دی افغانستان کې دا هو وکالت کوي کنه نو دی وخت کې دا وکیل اوس خدای شوالخه د خدایتوب را بدل شي دي ته اصولا ورته را بدل شي دا نه چې ته ظلمن دي د کور کړی نو دا د خدایتوب بدلیدن را بدلیدن دي دی هغه کې ده نو خبره ما اصل کې درته دا کوله ته انسان اصل کې حکمران دی دوی چې انسان به حاکم وي په خپل د دې معنی دا ده چې الله په حاکم نه وي او انسان ته هغه حاکمیت حاصل دی چې کوم الله ته حاصل د ټولو مسلمانانو بلکې د ټولو خلکو دا عقیده وه چې حاکمیت اعلی الله ته حاصل دی هغه حاکمیت اعلی سیکولرزم کې انسان ته حاصل دی چې داغه یو وضاحت جمهوریت کې دا دی چې د کومه ته وکړل ښه یعنی د انسانانو اکثریت ته حاصل دی یعنی دینه دا مراد نه چې هر انسان ته حاصل دی بیا دغه انسانان دي خو معاشره کې دي څه شي کې دي معاشره کې دي نو معاشره کې بیا اندغه حاکمیت د انسانانو خپل منځي رضامندي ته حاصل ده ا انسانان شو کنه شو انسانان دوه انسانان دی یو کار سره په مشترکه کوي کوم کار ته بیل کیږي یا خو شخصي کار وي ځنه کارونه داسې وي چې بیل کیږي نه بیل نه کیږي بیل پیژنې یوازې نه کیږي جدا نه خو مخه بل کس ځان سره شریکوي هغه ته اجتماعي کاری نو بس هغه در سره راضي وي که هغه کار ټول مذهبونو حرام کړی وي اسلام حرام کړی بیا حلالېږي خالص دی رضامندي سره حلالېږي نو خپل منځي رضامندي بیا د چا خپل منځي رضامندي د انسانانو اوس پوه شو مطلب او بیا هر انسان ته ازادي حاصله ده هر انسان ته فردن فردن ازادي حاصله ده هغه شخصي ژوند کې لکه موږ داسې یل شو چې بنیادی خو ټول انسانانو ته مجموعي تور بندي د ټول انسانان د جمهوریت او سیکولر اصول مطابق د ټول انسانان الله نه او دغه دین نه آزاد دي او د الله په ځای دغه حکمرانان او حکیمان دي حکمیت الله ولا حیثیت دوی ته حاصل دي بیا د انسانانو خپل منځ کې خپل مفادو لپاره د تقسیم لګول خپل مفادو لپاره چې جمهوریت کې اکثریت حاکم کړل او معاشره کې مثلا کوم خپل منځي رضامندي ده هغه حاکمه کړل او شخصي ژوند کې خواهش حاکم کړل کنه دا هر انسان خپل خواهشي حاکم کړل همدارنګه معیشت کې مثلا معیشت کې اقتصاد کې اقتصاد کې د انسانانو دنیوي مفادان د انسانانو کنه د انسانانو دنیوي مفاد حاکمان کړی دي صحیح ده بس هر شي کې دوی په خپل بیا حق حاکم جوړ کړي خو بنیادی عقیده دا ده ها بنیادی عقیده دا چې حاکم به الله نه وي بلکې انسان به و انسان به الله او دغه دین آزاد وي ها